الرحمن الرحیم ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا د سوره بنی اسرائیل اخیری رکو ده تسلی ده پدې کې رسول الله ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به دا خيسته خيسته معجزې د کافرو تخکارا کولې دوی به ایمان نه راوړو پیغمبر علیه السلام به وی یا الله زه ورته دا نه معجزې هم ښکاره کم او سره د ښکاره کولو د معجزو دوی ایمان نه راوړي کیدی شي چې پیغمبر علی السلام لږ خفه شوی وي نو الله خپل پیغمبر ته تسلی ورکړي چې دا یوازې دا نه دی حضرت موسی علیه السلام فرعون ته څونه معجزې ښکاره کړې وي نه نخې واضحه نه معجزه واضحه دوه خو هغه مشهورې معجزې وي چې امسا وه ید بیضا و یو هغه سینون قات یو بیا دغه د څه ورته وایي جراد ملخان بیا و دفاده قمل سپګې جراد ملخان دم دغه تمس د مال د شکل بدلیدل ولقد آتینا موسی یقینا ورکم موسی علیہ السلام ته تسع آیات بینات نه نخ واضحه او ګوره کنه د خپل تسلی د پاره لک پاسه او د يهودو د علماو نه پوښتنه وکړه تا ته به پته ولګي فاسأل بني اسرائیل ته پوښتنه وکړه د بني اسرائیلونه د دې مسلې پوښتنه د بني اسرائیلو د علماو نه وکړه چې حضرت موسی علی السلام دا نه معجزې پیش کړې وې کنه اس جاءهم هغه وخت کې چې دا موسی علی السلام راغی دوی ته فقال له فرعون نو اویدت فرعون موسی علی السلام د الله دین بیان ک اظهار د معجزو یو ک نو فقال له فرعون او یغت فرعون سوته وی انی لاظنک یقینا ز ګمان کوم پتا انی لاظنک یقینا ز ګمان کوم پتا یا موسی اے موسی د سشي ګمان د باندې کوم مسحورا د جادو کړی شوی چې پتا باندې جادو شوی دی عقل د کار نه کوي زکه دا خبره کوي چې زه پیغمبر یم او الله را لېږلی یم او الله را لېږلی یم مسحور دا صيغه د اسم مفعول ده جادو کړي شوی یا ځه خیال لري لیکن ځنې علما وایي چې نه مفعول کله په معنا د فاعل سره راځي مسحور په معنا د ساحر سره راځي زه ګمان کوم پتا باندې موسی مسحورا د جادو د جادوګر قال موسی علیہ السلام وتویبت بخته لقد علمت یقینا تا ته معلومه ده ما انزل هؤلاء چې ندی را لېږلې دې معجزو له ما انزل هؤلاء چې ندی را لېږلې دې معجزو له الا رب السماوات والارض مگر هغه الله چې هغه رب د اسمانونو د ځمکې دی هغه لوی رب چې هغه د اسمانونو د ځمکې دی یری چې ګورې د دې مخالفت مکوه بصائر په داسې حال کې چې دا دلایل دي د پوهې بصائر په داسې حال کې چې دا دلایل دي د پوهې و انی لازنک او یقینا ز ګمان کوم پتا فرعون ته وی و انی لازنک یقینا ز ګمان کوم پتا یا فرعون او ای فرعون که د الله د دین مقابله کې کنه نو زما پتا ګمان دی مسبورا د هلاک شوی مسبورا د هلاک شوی فارادانو اراده وکړه فرعون ان یستفزهم استفز یستفز من دی خوزول ان یستفزهم چې دا فرعون او باسی دوی من الارض د زمکه د مصر نه فرعون د اراده وکړه چې زه دا خلک د دې ځمکې د مصر نه وباسم دا فر موسی او د ده ملګري فاغرقناه نو موږ غرق کاغه ومن معه او هغه څوک چې د ده سره و جمیعا ټوله او چې څومره بنگلې دي او جیدادونه دي او حکومت دی هغه ټول بن اسرائیل ته پاتې شو وقلنا من بعده او اوې منګه من بعده پس د هلاکت ددنه چاته مو وی لبنی اسرائیل بن اسرائیل ته چې فرعون هلاک شو دغه د هلاکت نه پس منګه وی بن اسرائیل ته چې اسکن الارض تاسو سیګه پزمکه د مصر کې د ځمکې د مصر کې اوسېږي فاذا جاء وعد الاخرته کله چې راشي هغه وخت د وعده د آخرت چې کله د قیامت ورځ راشي نو په قیامت کې به ګوري امید ګله خاو بد ټول سره ګډ وړي په میدان حشر کې به مسلمانان کافران او خاو بد سره ټول خلطي فاذا جاء وعد الاخرته کله چې راشي وخت د وعده د اخرت نو جئنا بكم من برا ولو تاسو لفيفا يوزه وبالحق او سره د حق انزلناه من نازل کړي د قران اغه د لوح محفوظ نشر روان شو نو د اغه زې سره د قران سره حقو خطې وباسي او ګډ نور پکې وردن نه کی نه دا چې را روانېده هم حق او چې بیا را ورسېده هم حق خ وما ارسلناک او موږ نه را لېږلې ته الا مبشرا مگر خوش خبری ورکون کې مؤمنانو له ونذیر او يرون کې بد عملو له وقرآنا او قرآن مجید فرقناه منګه جدا جدا را لېګلې دي قرآن مجید په یو ځای نه دی راغلی دوی به وی دا په یو ځای ولې رانغی لکه د تورات او د زبور او د انجیل په شان وی و قرآنا او قرآن مجید فرقناه من جدا جدا را لېګلې دي دا سلم جدا جدا راولېږ لتقرأه د دې د پاره چې ته دا اولولې په میدان د دعوت کې علی الناس په خلکو علی مکسن پارام باندې پارام او چې غون راغلی وي نو خدای خبر چې سو سی پاره به وته بیانولې خو چې لګ لګ راضی به چې هغه سونه راضی هغه بیانې قل ته وته وایا الکه قران مجید ته الله هغه کمال ورکړی دی که تاسو په ټولو ایمان راوړو ستاسو په ایمان د د کمال نه زیاتیږي او که ایمان هم پرا نوړو ستاسو په نه ایمان باندې د د کمال کمیږي نه قل تو تو یا امنو به تاسو ایمان راوړې پدې او لا تؤمنو یا تاسو ایمان مروړې که ایمان راوړی که ایمان نه راوړی دا یو شی دی ان الذين یقینا هغه خلق اوتو العلم شاغوی ته ورکړی شوی دی علم او پویا من قبله مخکې د دې قران د نازل دلونه د قران نه مخکې دوی ته پویا حاصله و اذا یتلا علیهم چې کله اولستی شي دا قران پاوی هغه خلق چې هغوی ته ورکړې شوې ده پویا مخکې د نازلېدو د قرآن نه هغوی د قرآن بې اندازې قدر کوي اذا یتلا علیهم چې کله ولوستې شي په هغوی دا قرآن مجید نو یخرون هغوی را پریوزي للاسقان په مخونو اسقان زنو ته ویې زنه خو زنم د مخ یو حصہ ده نو ذکر د جز دی چې زنه ده مراد ته کل چې غون مخ دی یخرون دوی را پریوزی للسخانه په مخونو باندې سجدن په سجده دا کم خلق دی چې هغوی ته د قرآن د نازلېدلو نه مخکې علم ورکړی شوی ځنې خلک وایي دا حق پرس علما د یهودو دي لکه عبدالله ابن سلام یا د هغه ډله یا که ستاسو خیالي په دې عربو کې هم بعضې حق پرستو او په تالاش د حق کې لکه ابو ذر غفاري دامو سلمانی فارسی یا که ستاسو خیالی هغه زید ابن عمر ابن نوفل نو د سعید ابن زید پلارو دا به هم حق پسې ګرځېده د حق طلبګارو نو یا د دینه مراد دی هغه حق پرس علما د یهودو یا د دینه مراد دی هغه خلک چې هغوی ته د دین پوهه ورکړی شوې وه او د دین طلبګار وو لکه ما وی سلمان فارسي شو زید ابن عمر ابن نوفل شو یا دا نور شو ویقولون او دوی وی سبحان ربنا پاکی وایو خپل رب لا ان کان وعد ربنا یقینا دا وعده د رب زمونږه لمفعولا کیدونکې الکه سجده ده و یخرون او دوی را پریوزی الله تا للاسقان په مخونو باندې او څنګه را پریوزی یبکون غوی جاړي الکه وی قران مجید چې تلاوت کوي نو جاړي قران کې ښه او که جاړه نه درځي نو داسې اواز د جوړ کې چې هغه جړون کې اوازي ويزيدهم او دا قران زیاتی د دوی د پاره خشوع عجزیه منګه چې الله ذکر کو نو کما نامه باجو و استاسو خوخه کدا سی وی یا الله یا رحمان یا شافی یا کافی یا عزیز چې سنامی اغلاله قل ادعو الله ورته وایي چې راو بلې الله او ادعو الرحمن یا راو بلې رحمان د سوایي یا الله یا رحمان یوازې دا نه یا رحیم داسې ایما تدعو په کم یو نامه چې تاسو را بلې الله نو بالکل دا سیدی فله الاسماء الحسنا د دغه الله د پاره دی نامې خسته بیا دی آداب د تل د مانزه د شپې چې تاسو را پاسه مونږ بسنګ کوي یا زمونږ امام سی بیا غا په ماسوتن او ماخام کې په زور تلاوت کوي نو سونه پکې وای درمیانه بکې نه به ډیر په زور وي او نه به ډیر په کلاري د شپې چې را پاسې په یو اندازه رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې د شپې تلاوت کو نو په دې اندازه به کو چې کوټه کې به نو بس صرف دغه سهن کې به خلکو اورېده او که سهن کې به نو هغه صرف هغه ګاونډیانو به اورېده نور چغې به نه وي تاسو ویلو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د شپې د خپل صحابه نگرانی کوله چې دا صحابه څه کوي تاسو وختي وې اسی به تیرېده یو ورځ د ابو بکر صدیق په کور تیرېده د شپې را پاسېدلې دی او تلاوت کوي خو ډېر په قلار کوي چې وړاندې لاړ ابوبکر صاحب د عمر صاحب کور ته نو د عمر صاحب تلاوت کو په زوره لګیاو چې سحر شو ابوبکر صدیق ته وی بیګا ستا په کور تیر شم خو تا تلاوت ډیر په قلار کو دا ولی وی حضرت ما اورو دا قرآن هغه شاته چې هغه اوریدونکي هم دی نږدې هم دی او لیدونکي هم دی الله ته مې اورو الله اورېده نو په زوره مې څه لوي عمر ته وایي عمره تا دا په زوره تلاوت ولې کوو هغه وایي صاحب ما دا اوده راویښول او شیطان مې ځغلو نو ابو بکر ته وایي نه لږ تلاوت اوچت کوه او عمر ته وایي لږ تلاوت په کرار کوه داسې چې ماښام امام صاحب تلاوت کوي مه دا نه چې په زوره چغې وي او نه دا چې ډېر په قلار لګیایي درمیانه ولا تجهر بصلاتک ذکر د صلات ته مراد ته قرات ته ولا تجهر او مپزور کوا بصلاتک تلاوت ستا ولا تخافت بها او مپټ وایا دا تلاوت د شپې وابتغي بین ذالک او طلبک په منځ د دې کې سبیلا د لار په بین بین کې ځان وقل او د الله تعالی تعریفونه کوي چې الحمدلله الحمدلله چې رب زمونږ هغه ذات دی چې بې مثل او بې نیازه دی د هغه مثل نشته وقل, وقل الحمد لله الذي او وایه چې تمام تعریفونه خاص هغه الله لدی لم یتخذ ولدا چې هغه نه دی نیولې د ځان د پاره اولاد نورت په چا راغی په یهودو راغی په عیسیانو راغی ولم یکن له شریکن فی الملک او نشته دی د الله د پاره شریک فی الملک په حکومت کې پدې کې په بت پرستو باندې شکر رد ولم یکن له ولی او نشته دی د الله د پاره دوست من الذل د وجه د ذلت نه الکه دوست خدا غچي چې چا باندې سختی راشي نو پکار راشي الله باندې ذلت ناراضي نو د دې وجه نه دغه دوست نشته ولم یکل له نشته د الله د پاره ولی دوست من الذل د ذلت نه وکبره او لوی بیان کده دی الله تکبیرا پلوی بیانولو سره ار وخت کې د الله پاک بړای بیان او الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر دا وایي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خیر من الاولى دعا وکړه یا الله تعالی رضا شي خدای خپل کرم په من باندې وکړي رب خپل رحم په من باندې وکړي رب زمون حالات درست کړي رب زمون حالات درست کړي رب خپل توفیق زمون سره شامل کړي د خپل عظیم کتاب صحیح پوهه را تراکي رب د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکی د خپل خوږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث هم رب صحیح پوی کی رب دا کم کتاب مونږ شروع کړی دی مونږ ډیر کمزوري یو تر سره امدادو کې په دې هم صحیح پوی کی خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډیر خو کې الله دوی له دې راتلو کې ناستو په دنیا کې مل الله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 دی غوی تم دعاګانې وکړي چې الله پاک ولا روغ جوړ کامیاب خپل وطن ته بیا راوړي وصلی الله تعالی